په دریو طریقو سره اول شلو آیاتونو کې تمهید لار ورته سماولا بیا د یوشتم نه تر یو کم سلوختم پوري یو طریقه د دلایل بیانو یا دا غین رستوی سلور نعمتونه بیان کړل دا عام خطابو ټول انسانانو ته کړو وو طریقو باندې وو اوله طریقه کې اصلاحي پروګرامو تر تسل وختم نمبر آیات پوری یو کم سل وختم نرستو شپږ خطابونه شپږ طریقې خطابات ستا اوله طریقه په بیان د احساناتو کې دا یعنی ترغیب دی چې په ګوړ امري ظاهر او تساجت ته چې په ترغیب باندې کار کیږي نو په سخت باندې ساجت ته نو اته احسانات د الله رب العزت په بنی اسرائیل ذکر کړي او دوا عذابونه اته احسانات او دوا عذابونه احسانات د دې لپاره بیانې چې ما در سره خکړی دي نو تاسو هم چې کم دنو خو کوي د خو بدل کې خپکاری او عذابونه به کې دو ذکر کوي یعنی دا نه چې صرف احسانونه کول شم او عذاب نشم راوستلې کله چې انتقام اخلم نو بیا بدله هم غستلې شم نو ختم به په ترغیب باندې وکي په ترغیب باندې به ختم کی چې په نوم باندې کار نکېږي په کار باندې کار کېږي نو کارو کوي تش په نوم باندې نکېږي چې چا منل دا نو دا غي اجر ذکر کوي اولنې نعمت ذکر کوي د دشمن نه خلاصې خلاصې د دشمن نه دا د ټولو نه مخکې کو چې دشمن په چا پسې شوی نو پاغه باندې پولا او زهر شي دشمنی بد شی دی چې د چا دشمنی وي نو هغه خپل ژوند نشي کولای نو فرعون تکالیف رسول مصیبتونه رسول بنی اسرائیل ته الله رب العزت چې یو قوم چتای دا غید او چتاولو مختلفې طریقې وی چې او قوم الله اوچتای نو داغې د اوچتولو مختلفې طریقې وي یو طریقه دا وي چې پاغی باندې او ظالم قوم مسلط کی ظالم به مسلط کی نو هغه مظلومانو سره احساس پیدا شي چې خزه موږ د املا جوړه همیشه دی لره چې تش د بل گزار بخوري صرف موږ به د بل گزار کړو بس دانش کې دی نو دای کې لګ احساس را بیدار شي احساس په کې را بیدار شي نو دای کې د انتقام جذبه راشي نو الله رب العزت اوچت کی د دې د لاسونه غ ظالمان خاوري وی کی دا قانون دی بنی اسرائیل الله رب العزت کو چتول ان فرعون باغی باندې مسلط کو فرعون به تنا قسمه قسم خدمتونه غسل وهل تکول به د رد خزان له خبرې وي خدمتونه د کور خدمت د بهر خدمت دارنګي د دا پټو خدمتونه د دا آبادو خدمتونه دا بار ته به فرعون کولو ټول کارونه به ته غستل الټا ستمونه ظلمونه په لازان لو سره د دینه چې خدمتونه و بنی اسرائیل کولو او سره د دینه به واهل او ټکول دا ځان لو په او ماشومان به ولوم لالولو د ماشومان د لالولو عام نور وجه ذکر کوي زمونږ د استادانو غره وجه دادا چې فرعون یاریدو چې په دې مظلومانو کې څوک د احساس والا پیدا نشي کدی کې چرته د احساس والا پیدا شو زمونږ هر څه به تباہ او برباد شي او د خپل نیکو وصیت هم چې کم دنو اوریدلو چې هغه وصیت کړو چې د بنی اسرائیلو کې د ابراهیم په اولاد کې وسو پیدا کیږي او دا هغه د وجه به زما د خاندان حکومت ختميږي او چې ماشومان وجل نو بیا هارون علی السلام په کې د کم ځای نه بچ شو موسی علی السلام خو الله بچ کو خلکا هارون علی السلام څنګه بچ شو بیا مفسرین مورخین ذکر کوي چې فرعون سره دا احساس پیدا شو چې دا خو زما خدمتگار کم شي نه یو کال به وجل او بل کال به نه وجل نو موسی علی السلام په هغه کال پیدا شو چې د وجلو او هارون علی السلام په هغه کال پیدا شو چې د بچ کولو خو بیا هم دا وی چې د ماشومان سو ګناوا چې هغه فرعون وجل نو یو وی د دې وجناوا او دویم دام وا چې د ابنا نه مراد خورول خلور خلق دی چې کم خلق داغي په وینا سوکرا پاسېدل داغي په وینا باندې سوکرا پاسېدل او هغه په قوم کې څه احساس بیدارو نو هغه خلق به وجل او جنکه او د جنکو په وار چې پیدا و هې هېړلا نو هغه ته به سنوي او دا د ابناونه مراد ځوانان خلور خلق او انقلاب برپا کون کی خلق دا غرائب القرآن په تفسیر د سورته مومن کې کړی دا معنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ دا ولنه انعام دی د فرعون نخلاصول فرعون نه اخلاص کړی د دشمن نه اخلاص کړی نبیان په سمران لې فرعون نه اخلاص کړی نو د ایست ویست انډیا کپنایم نه مخلاص کړی چې مسلمانان به حلالولو او د مسلمانانو د زنانو نه به سینې پرې کولې او د مسلمانانو ماشومان به حلالول دا غینه مخلاص کړی آزاد مملکت مې دل درکو اوس په کوم د خدای قانون نه نافذ کړي ظالما د بی عزتای په اراده یعنی نساء ذکر کړل ماشومان به پر خودلې خو نساء ذکر کړي د خدمت او د بی عزتای په اراده چې بیا هم پکاريږي ويستحيون نساءكم يفتشون فروجهم مان ډېر اولانه ده وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې کې تاسو ته احسان او طرف طرف تاسو نه لوی پس کې په دې خلاصولو کې نو د بلاون معنی احسان شو د بلاون معنی څه شو احسان یا فی ذالکم په دې علالولو کې بلاون ازمی خو د طرف در تاسو ډیر لوی دا الله د طرف په کې لوی ازمی خو چې تاسو کې سبجت پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي سه انقلابی आवाज والا در کې پیدا کیږي او کنه د اسلام او د مسلمانانو د سپکولو او د قران کریم او د اسلام په دې سره چې نن وخت کې د خلافت خلافت نشته دی او د اسلام چې کمندونو حکومتي انداز نشته دی نو د مسلمان او د اسلام او د اسلامی تاریخ د سپکولو مختلفې طریقې دي یو طریقه فلمونه جوړول دي د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه والد تر نبی علیه السلام د ټولو انبیاو فلمونه جوړ کړي د ټولو انبیاو فلمونه جوړ کړي دي د عربو فتاوا دا مجموع فتاوا د مفتی عبدالعزیز ابن باز رحمه الله تعالی وی چې سره د علم ګوري چې دا د پیغمبر فلم دی او بیا یې ګوري نو په کفر کې شک نشته وي کافر کیږي وي دا چې کمندنو وای کفر دی نو د هر پیغمبر فلم جوړ کړی دی دا د اسلام د مسلمان د تاریخ روانولو لپاره د قران کریم د تاریخ دروانولو لپاره او د مسلمانانو د ذهنونو د کند کولو لپاره چې دا یو فلمونو ته خلق شوق کی ناول په یو سنوس په بل سو شروع کړل نو دا یو نه دی دا فلم هم د موسی علی السلام او د هارون علی السلام جوړ کړی دی بیا یې معافي وکړه تاسو ته پس دې ګنا نه پس دې جرم نه لعلکم تشکرون د دې وجنا چې تاسو قدر وکړئ جرم معاف کېدل لوی نعمت دی ځکه چې جرم نوی معاف شوی نو عذاب راځي عذاب چې کمندونو راځي نو بیا الله عذاب راولي کرا نو شیطان در باندې مسلط شو کفر او شرک در باندې کړو فرعون غرق شو بنی اسرائیل ته جدا مملکت ملاو شو جدا مملکت بنی اسرائیل ته ملاو شو نو جدا مملکت له قانون په کار وی نو قانون خو د خپل خوخي نه چې کومل کې قانون نوي ناغه چې کمدنو د وحشت د بربریت ژوند وی نو دای نعمت کو کډوړای نیوی هم همخ کې د قانون فکر پکار دی د قانون فکر پکار دی نو په خپل قلبي کیږي نو الله رب العزت موسی علیہ الصلات والسلام ته وی چرآشه چې قانون درکم او بغیر د قانون نه هدایت راتلل محال مطلق دی لعلکم تهتدون وی قانون په کار دی عثماني په کار دی او هغه قانون چې هغه حق او باطل بیل کی دا خونه چې ګینی نو نه پکې د حق پته لګي او نه پکې د باطل پته لګي وایذا تینا موسی کتاب فاو کې چور کړو موسی علی السلام د کتاب او بیلون یعنی بیلون کې د حق او د باطل الفرقان یعنی بیلون کې د حق او د باطل اول فرقان بیلون کې د خالق او د مخلوق چې د خالق او د مخلوق جدائی راوستله الفرقان بیلون کې د حق پرست او د باطل پرست نو دې ته وتا لکه نراشه قران ته فرقان ویلي دي چې سکه دې شک ته چې پلان کې باقه دې کو پلان کې او باطل دې نراشه په قران تولک المیزان دا رسول کتاب دې کنه خوږیږي وایذ قال موسی لقومه پاو کې چې موسی خپل عزیزانو ته یا قوم واعزان می انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو زیاته کړل په خپل ځانونو باندې بتخاذکم الرجلا توجد جوړولو تاسو سپین خدای سخیم خدای کړو ظالمانو فتوبوا الی بارکم راو ګرځي خپل پالون کتاب توبو را ګرځیدل په ندامت په پیمانتیا فتوبو الی بارکم راو ګرځي په ندامت سره خپل پیدا کون کیتا نو وجن یو بل انفسکم ځانونو خودکشی نه مراد انفسکم یو بل یعنی ځنې کسانو هغه شرک کړی دی او ځنو نه دی کړی چې چا نه دی کړی نو هغه د تیر راوالی او چې چا کړی دی نو دا غي د سرونه وي دا به توبه وي دا به توبه وی یعنی قتال شو فاقتلوا انفسکم نو وجنه الا خپل عزیزان دا چې چا شرک کړی دا سکیدل تاسو له غره دي طرف طرف تاسو بارې کوم پیدا کوم کینا دا خبره ده مړ شخو الله خو برزا شي کنه نو که ژوندې او الله دې نه خپې نو څه فائدہ نو چې وجل لخدي نو الله مې قرباني وکړه ځنه وای چې دای چې کمندنو او یا زرا مړکل په دا قرض باندې سو او یا زرا دا د بلا بچو هغه وته یې خوي کسي شیو د یو یا زرا په توري په صحراسینا کې وړيږي او یا زرا چې کمندنو هغه د دریاب نه پوری پاتې کیږي او یا زرا چې کمندنو دې ځای کې هغه وجل کیږي دا څومره شیو د موسی علی السلام او د یعقوب علی السلام په منځ کې خدري نکاح موسی ابن عمران ابن قاهد ابن یسهر ابن لاوی ابن یعقوب دا سو نکاح نو په سالو 15 پښته کې دا دومره شی شو چې او یا ضرورت یو ځای وژني او یا ضرورت بل ځای وژني او یا ضرورت بل ځای او دا او بل بن اسرائیل دا یو نه کته گزار نه کوي د بلازوی چې گزار کوي نو دا یو زرو کوي بس او یا زرو نه کته کار نه کوي نو دا چې کمندونو اته خبره ده چې او یا زرای دی وجل او دا چلو شو نه فتاب علیکم اخذوا السيوف وارادوا القتل وتهيئوا للقتال بالکل توري راواغستې چې الله په دې خوشحاليږي چې د دې سرونه وو مونږ به د دې نه سرونه وو هغه بالکل تیار شو چې بس زمونږ نه سرونه وو خو چې زمونږ نه الله څه شي راجا شي نو پوه شو چې ندامت د چا نه دی د زړه نه دی د زړه نه پیمانه دی نو الله عزت فتاب علیکم نو مهرباني به وکړه وی دا دین پس یو یا زره وجل نو الله وی چې بس ته بس ته صحیح شو چې یو یا زره وجل نو بیا به څه بس ته شو فتاب علیکم مهرباني وکړه الله رب العزت پتا سبحان دی اغه الله ری زر رضا کیدون کې مهربان فایس قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا پینځم نعمت ته تمهید چې هغه دا دی چې الباس بعد الموت یو بیا د ویم کړي وا نو سزا مې دل درکړه نو بیا مړ مې کړی نو بیا مې اوچت کړی مهرباني مې در باندې وکړه ګینه کدا قشان دې بیا دبای سره ډایرکټ مړ کړی مې وای او قیامت کې مې دې مرګ نه رسته پورته کولې چې دا تاسو مې نه کولې چې دا بیا دې هم کولې کړي وا نو څه وو خو بیا هم دل توبه مقصد کړه درکړه حتا تر دې پورې نر الله جهرا دا وم لا قومي چې هغه ول سالم ورډ اډر بداغشي او د سالمي دنیا حکومت په د سره د سالمي دنیا حکومت دا غا چاکار دی چې یؤمنون بالغیب په نو شوي کنه یؤمنون بالغیب هغه خدای الله بارکه سم خدای نبی علیہ السلام امت ته چې جنت منی دوزخ منی فرشتي منی بنی اسرائیلی خدای الله بارکه ویلو چې سو مخامخ نیل له ایمان نه راړو دی وسی او په دنیا باندې حکومت به سي حتا نر الله جهرتان تر دې چې پوینو مون الله لره بالکل مخامخ نونی و تاسو لره تندر یو اسماني و راغی یو کلاس در باندې او شو انتم تنظرون او تاسو قتل ثم باسناکم موسی علی السلام یا الله اوس پراتوی چې مشران دی را لمړ کړل وجلو دې بوتلیو ثم واسناکم بیا پور تکړی تاسو من بعد موت کوم په زمر تاسو نه اولنه واقعا د باس بعد الموت لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو قدر وکړي یعنی دې بیا د بین راشي واپس او توبه وباسي وظللنا علیکم الغمام تامبوان او مامبوان ای په سره چتو فتیخ تتلی فرعونیان نه نوی سو سره نو الله رب العزت په پاس نو وریاز نو که تامبوان ولا را ورول وی نو تامبوان وو د سوري کې سړی کې ناشته شي اخو ځان لوري او د وریاز سوري کې کمال دار چې غسی یخي د وریاض سورې یخي نو سورې به د وریاضو کو نو خوري باسو کو سوري د ناز دی خوځي نو په لوګه ګډه خو پارسي وي نو خړل به سو الله ول خړل غم کو بالکل تیار ورزان براتل ترنجبین الوا براتلا هغه کته کول حلال کړي نو دوه روم داسې تیار خوراک نو چې ګني بيخي ول اسمان به دې تکړی راتل ولکه سلاس په خدای خوزول خدا څخه خوا خوا تورال او بینولو بالکل دا شان دی براتل او ور سره اسماني سو خوراکو المن به کړهوا اس کړهو پینو تیار خوراکو طالبان تیار نه خوري پیدا کوي دي کې نه تخم شته نه کاروانده شته نه سشته بس د زړی بوساړې په ځای باندې خطلی چې سالړ شنو دا ټول بناره تکبیر ویلي او الله اکبر ولاړ وي او نیر دی غلاړي او هر کیا کې ضمیر او یذ وحده لا شریک له کوه نیر به ګوتی چې تکړی ارشد الله الا الا الله نو دک غلاړي دې کې د باندې د خلوم ني نام به کړه و دې به کړه او خوراک هغه من نه چې خړی تاسو د پاک واغنا د پاکیزو مزیدار واغنا چې درکړی مې تاسو ته وما ظلمونا دا وسر الله ویلو چې بس خړی او ذخیره اندوزی مکوئ جمع کول مکوئ بس وخت سره به تازه تازه خړی او دی ویل سنه چې ما خامرانی شي د بیت بارو بیا سنه چې بیا یې نه بیا وڅ چیکو انو ځان لوي جمع کول کولو نو الله وی چې جمع کوو نو دا بیا صحیح ده وما ظلمونا دې زمون سنو کم کړي وما ظلمونا ما ځنه معنا کوي مونږ ظلم نو کړه په دې باندې دا معنا غلطه ده وما ظلمونا او دې کمه نو کړه زمونږه دې ظلم نو کړه په مونږ باندې دې فاعل او نه مفعول له اولنې عذاب ارستو ذکر کړي دی ورپسې آیات کې اته پنځوستم کې دا یو کم شپیتم کې فبدل الذین کې پدې کې ذکر کړي اولنې عذاب انزال العذاب من السما بے دبیم کړي وا او ذکرونه هم بدل کړو نو الله رب العزت در باندې د اسمان نافت را لګلو پاو کې چوم ویل دن شي دی کلی دا یعنی جهاد کوي کوي کوي او دغه کلی ته شي دن شي ډېری توجیهګانی دی پکې حضور تاریخ ته خلاندا دا چې دا او د مایدی واقعي یو وکړه مائده کې وتویلو چې هغه کلی ته ورشي وی هلته به د چاپلار ورشي نفی قوم جبارین ال دخلوی بلاګان دي آی سره مونږ جنگ کول شو الله رب العزت وتوی بیا دې کې جز پیدا شو نو وایس کل ندخلوا هذه القريه یا بل کلو خود جهاد او کې موثوق بچ ورشي هلته او دې کلی ته ورشي جهاد باندې وبېګټي خو چې فتح وکړي نو بس هغه غنیمت ته بیا تاسو چې څو خوري نو هغه خوري خو تاسو ګټلی غنیمت ته خو ګوره یو کار وکوي بدنی به عاجزی کوي او په وینا به هم الله تعالی عاجزی کوي د بدن به هم عاجزی وي او د خلی بم سوي عاجزي کلی ته چې فتح او کې او دن کېږي نو په ډول کو ترو باندې بنو ور دن کېږي عاجزي وکوي او په خلی بم چې کمندنو غانې نه وایي چې غربم جوړ کړی او د سشي د زنده‌باد او مرداباد چغي وهي نه باغي بم د توحید आवाज کوي او د خپل ګناونو مغفرت په غواړي نو د اشنایانو دواړه کار بدل کړل نو چې څوک پوچې ولته کې عاجزي نشي کولای هغه به د دنیا باندې د حکومت څخه قابل شي مړه دنیا باندې حکومت دا هغه چا کار دی چې یقیمون الصلاه وایز کول کولو هاذ القريه او باغو کې چې وی ویلو او کولو هاذ القريه د نشي دي کلیتا جهاد سره سره امریکې ته ورشه او چې څنګه دی خورخ خوخه نو کته کوا خورا او ځان له سری سری انګريز راولا نو دغه شانتي ورشه په جهاد باندې نو راولا له سری سری انګريز ځان له کچا نه منې کړې او کنه ته دې نه استه او بڑا بیري او پناستا باندې ډېری ابل ټکې نشوي الاخره اکلوا منا حيث شئتم خوري دا غنا چې تا او وکلو مینا نو خوري دا دینا چې تاسو کم صحیح شیتم کم ځای چې خو خي تاسو سره غدان پریمانا واذكر الباب سجدا او دن نشي په دیوار باندې عاجزي کوونکی الباب نه مراد د کلی دروازه ده په خو د کلی سو دروازه وي نو پاغه کلی په دروازه باندې وردن نشي خو عاجزي کوونکی یعنی سر به مخکته په عاجزه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فتح مکه کې دن کیږي صحابي وای سر زین سره لګیدو دومره عاجز دی چې سر فاتح دن کیږي سالم دنیا گویا کې چې فتح کړه مکه فتح کول د سالمی دنیا د فتح زیره دی د دنیا فاتح سردار دو جهان مکه مکرمه ته وردن کیږي خو سره کا تکړه او دومره سر کا تکړه چې صحابي زین سره لګیدا داسي زین سره لګیدا صحابه جذبه دی هغه چغي وباسي ویل یوم یوم الملحمه نن به مون غوږی غوسو پته به مو لګي نبی علیہ السلام وی نا الیوم یوم المرحمه نن به مون معافی کو او رحمونه وکاو دنیا ته وو خو چې خلک معاف کول څنګه کوي مافکور خلک څنګه کوي دا د دنیا قائدو بن اسرائیل به وسه په دنیا حکومت کی واسقل البابا سجدا دن نشي دی ورته سجده کوونکی کجومات دروازه شي الباب نو بیا تنا تحیت المسجد مراد دی چې دنیا ته جمعه ته دن نشي نو زوره کاته نه فلسفي فقولو حطتون وای تاسو چې معاف کړو موږ ګناهونه یعنی هغه کلمه وای چې ګناهونه په الله معاف کړي وقولو حطتون وای چې زموږ معاف کړي ګناهونه الله نغفر لكم خطاياكم ما فكم تاسو ګناهونه تاسو تاسو جرمونه جی نه به معاف کو او چې کوم مجرمان ندي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي یو د خوراک سيزونه دي الله دې خوشاله کا او یو نور سيزونه د نور سيزونو هغه غنیمت ځان له خبره وا او فکلوا والا د غنیمت خبره ځان له وا چې تیار کمی میوه او هر څه هغه د غیر فارم جایزو فبدل الذين ظلموا قولا بدل کی ویلا ظالمانو ما معنا وکړه فبدل الذين بدل کی اوایل ظالمانو قولا یوینا بی داغنا چې ویل شي و دیتا چې دای ته کوم ویل شي و داغي په بدل کې بلو ویلا دای ته ویل شي چې حطتن وای دای په کې علوم سیوا کوي حنطتن غنم پکار دی غنمو غنم پکار دی شیخ صاحب پنځپیر مدذل له العالی واقع په کیسه کوي کنه میا والی کې سړیو نو هغه جړل وی چې الله غندم مو یې غندم دی لو غندم الله غنم می پکار دی غنم می پکار دی خو کې سره خان ناس دو په خدای باندې دومره د غنمو لپاره جاړي خلک د ایمان سوال کوي هغه ته خان صاحب خلک هغه څه غواړي چې وسره نه تا سره به ایمان ني ما سره غنم نشته تا سره به ایمان ني ځل ایمان غواړم ځل له غنم سوال کوم د وی ګناونو معافي هغه څه غواړي چې چا ګناونه مونږ ځل له غنم غواړو هیڅ ته مونږ له غنم په کار دي مونږه چې کمندونو مانه سروارا لړو پړسو چې الله او تسویلو حتتن نو ظالمانو وینا تکړه بیا وی فانزلنا علی الذین ظلموا رزا من السماء نو راو می اورول په ظالمانو باندې اپد دبرنا نو چې اپد پر اورینو بیا هم دانه وی چې فانزلنا علیهم را می اورو په دی باندې نو فانزلنا علی الذین ظلموا په دویم ځلو ته بیا سوی ظالمان وی دا دې څه دور زیاته کړو غنمې غوښتو ولې غنم غوښتل ناروا دي څو دا خو سناروانو چې دوه ځلې وته ظالمان وي الا الا ولا دا بما كانوا يفسقون دی وجنه چونا فرمانا دا په خلاف ولا فاسقان وته هم وي وجه سوا وجه دا چې الله یو ذکر خودلو چې په دې ځای باندې دا کوي او دوی هغه ذکر بدل کو دا غي په ځای غنم ویل کاغه په خپل ځای پر خودلو دا غي نه علاوه غنم ویل ویل هیڅ خبره نه و پونه شو الله رب العزت یو دوا ویلی و یو ذکر خودلې او چې تاسو د دنه کېدو په ټیم کې ذکر داري دا ذکر وکوي د دې اص کې ذکر په ځای باندې بل ذکر راوړو او چې الله وته نو ویلې الله نو ویلې او دا الله غ مقرر شوی عبادت او ذکر بدل کو نو د دې وجه نسو شو ظالمان شو نو د خپل ځان نه یو ذکر جوړ کو ځان نه یو ذکر څه کو جوړ کو نو هغه یو نوم سیوا کړو هنتوتن او چې څوک چې ګمنو پوره درود سیوا کی چې د مخبان نه مخ کې و صلوات و سلام علیک یا رسول الله او بیا د بان نه رستم وی صلوات و سلام علیک یا رسول الله الله بګلا بلوي او د دې بساش دا خو نون نه دا پوره جمله ذکر سیوا کو چې پوره ذکر سیوا کی علاوه لا دا وایو چې الله قانون یو مقرر کړی دی او د بل قانون جوړ کی الله شری قانون مقرر کړی دی د هغه په ځای بل قانون نافذ کین د دې شي ته وسوایلا په تو خدا ظالم ته کم کم نه په دغه دا هم کم دی بیا چې د الله رب العزت مقرر شوی نظام بدلی دی سره خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق او داسی مبتدعين د ځان نه پاسکارو کې سیوا کول کوي دوا چې بام وی اللهم رب هذه دعوت التامه نو پکې وی نه دا به کې د ځان نه کم د شپې سیټه کوی د ځان نه د واغانو کې شپې سیټه کوی او نه به د ذکر ځای بدلای سړی چې راځن نه کیږي او چا خوا ته راځي نو د ذکر څه دی شریعت کې السلام دا ذکر دی نو چې دې دا کې ناز وي خچاري ها چې یو وی السلام علیکم نو دی بل لس ذکر پکار دی نو دی و دوی خیرالی خیرالی خیرالی خیرالی زویا خیرالی د خپل ځای باندې وایا پښتوني موږ د پښتونه نه منې کوو خو زمون خبره دا ده موږ د نشنلیانو په دې ټکی کې خلاف یو چې هغه وی موږ اول پښتاني او بیا مسلمانان یو موږ وایو نه موږ اول مسلمانان یو بیا سیو پښتاني که زمون پښتو د اسلام مطابق ونه خو خبه هاګینی دا پښتو د لمون په سیل لا وکړو زمون دې پښتو ته هیڅ حاجت نشته کوم ته زر زل پنجابي وای راته او کار چې راته وای وای راته نو خیرالی وای خچاری وای نو د السلام علیکم او د ورحمت الله او د وعلیکم السلام نرستو وای پوه شئ السلام علیکم خچاره روري هغه ته وعلیکم السلام په خیر ال روري شو بس ایجوم د پښتو ځای شو او د مسلمانۍ ځای شو خو د الله ذکر باندې بدلای شریعت چې کوم مقرره کړی هغه باندې بدلای السلام علیکم په ځای بل شي شروع کو وی ویلکم دا چې کمونو په کې راغی شریعت پرې خودل یا صباح الخير مساء الخير عربیانو په کې دا شراوی دارم کور کې دا السلام علیکم د شریعت خپل الفاظ دي او خپل طریقه ده په هغه طریقه باندې به د ځان نه په کې چې کمونو شپې ستینه ټاکوي وبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم بدل کیو اله ظالم هغه کسانو چې زیاته کړو وینا غیر الذي بلاغنا چې ویل شو دیتا نراو می ورو رازان ازل می کو په دی باندې هغه کسانو باندې چې زیاته کړو رزم من السماء افد برنان نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ته دعا وکولا خو نبی علیہ السلام وی چې ما کم ته کې ویلی حق به وای یو صحابي دی هغه ناس دی نو یو تن هغه پرنجي وکړو پرنجي وکړو نو پرنجي چې سوکو کې نه به الحمدلله وی او بل به جواب ورکړي الحمدلله نرستو يرحمک الله وی ناغه پرنجي والوي الحمدلله ناغه بل ورتوي السلام علیک جواب کی يرحمک الله په ځای باندې وي السلام علیک هغه پرنجي چې چا کړو ناغه به بیا وي يهديكم الله کنه هغه وتوي وعلى امك السلام تا په مور دې سلام دا د دې سلام دی چې ته ماته سلام کوي يرحمک الله به وای دا بنوای چې السلام علیکم وعلى امک السلام په مور دي سلام ولی ذکر بدل کو ذکر چې شریعت کمینو حق او پاک قضا باندې کوي بدلای به نه بما کارو یفسقون دیو جنا چې نه فرمانی کولا وایذ تسقا موسی لقومه وم نعم اتم نعمت انفجار العيون من الحجر الله رب العزت تګي وي الله تعالی د کانی نو به پیدا کړي او دو لستو ویلې دل روان کړل نو تاسو اوسم د الله نه منئ او د الله د پیغمبر نه انکار کوئ پاو کې چې طلب د ابو کو موسی علی السلام د پاره د خپل عزیزانو نو وی مونږه وها پډنګورای دغه غټه پامتای دغه غټه وو په دې لخت دی بس یو غټه وا یا دغه غټه فان فجرت نوی وهلا فان فجرت منو سنتا عشرت عینا نسم راو بای دې دینه دولس چینه راو بای دې دینه کنا انو اعراف کوي فم بجست نو حال دا اول سیدل وی کنا اول زیام شروع شو او بیا ورو ډیرې دې ډیرې دې نو فان فجرت نو مکی دې هغه کې اول حالت ذکر کړل فم بجست او دلته ورسته حالت ذکر کړل فان فجرت منو سنتا عشرت عینا راو بایدلی د دین دولس چینی قد علم کل ناس مشربهم یقینا معلوم هری وډل ته ګذر خپل په یو ګذر وبنس کوي او تاسو وایي چې موږ په دنیا حکومت کوو هر دنیا حکومت تاسو کار دی دنیا حکومت دا غچا کار دی چې هغه ته کمندنو د یو عبادت یو الله عبادت کوي او په دې باندې متفقو متحدی دا دې کار دی قال علما كل ناس مشربهم یقینا معلوم اور ایډل ته ګذر خپل خوري اوس کوي د ورکړه د الله نه نه دا نه چې خوري اوس کوي د الله او بیا د الله د قانون خلاف کوي ولا تاسو فی الارض مفسدین او مکه کې اسمګه کی روانه کوونکی رواني مکوي وایس قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام دې یاد کې دوی مازار ذکر کړي چې کلام چې کوم نه ناقدری وکړه دا الله د نعمتونو نو ذلت او خواري می در باندې راوستل وایز قلتم یا موسی او باو کې چې تاسو ویلو موسی بالکل ټینګي ګمونګه صبر نکومونګه لا طعام واحد په خوراک یو قسم باندې قسم یو وو خو دوه خو ارزو کنه الا طعام واحد په خوراک یو قسم باندې نو غواړم موږ لاره درب نه دي چې راو با چې موږ لاره دا غنا چې را زرغونه یې زمکا من بقلیا یعنی دا د میم زرما بیان من بقلیا یعنی شینکه ترکارې داغي من بقلیا شینکی غونډه کې پکار دي دا بینډای چې ورخاړې شو بکل ورخاړې ته هم وي دا صابون وګیو صابون باندې ځنې خلک سي مینی الیاس پوری سب گاڑی کې ناستو یو سړی وی دا خزه چې کمندر وی په سا ګډيري مینی وی دی خو پیګیره ور کړی دا خو کې بل سړی ناستو غندلو ساګو سره او ګیره بری دي دواړه خرولیو هغه خو یو شاټیو الیاس پوری سب وی وی دې زنو سړو خو پیګیره او بری دواړه ور کړی وی او اوګه او یا غنم وارثها او د نسکو د مسورونه وبصلها کر تړکایم جوړ کړی دا سلادم جوړ کړی دی هر څه برابر ډوډایم د غنمو بلا بچو هر کار پورا کړی دی ګور وعدتها دا دال دی کنه نو دال دا چې کمنو رنگین سالم شو څه سالم شو رنگینه ترکاری شو پیاز او وګه تړکا شو پیاز او وګه صدا تړکا دا او فومها دا د غنمو ډوډۍ دا و بقلها چې کمندنو دا وسره شینکې ده ساګ د سبزی وسره دا سبزی وسره شو او قصه یا سره سلاد شو او سر سلا چې ترکاری خلک د بنی اسرائیل نه زده کې سم کابلیانو بابا صالح او د پیازو دا غینا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نو ورتا موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي هو ادنى آیا په بدل کې اخلي تاسو هغه ادنى اتستبدلون الذي طالبانو یو خبره دغه کی دي خیر دی د استبدال په سله کې چې بار راشي ناغه مترو کی او ما کپ به د بانه چی وی نو محفوظي استبدال په سله کې چې بار راشي نا مترو کی او بدون الباج کې مينو محفوظي اوس مانو کا اتستبدلون الذي کانو من اهل الفلاح زمیدار دا د مخ کې نه دا جندل او زمیداری به کولا نو فمالو الی مالوفهم ناکم سی چې دوی خوخو نو هغه ته اعلان وکړو نو موسی علیہ السلام توی زی ورشي مصر نه یو خار تا چې وینو هغه مصر نو په یو خار تا فاین لکم ما سالتم یقینا تاسو له یا چې تاسو غوښتي چې کوم مطالبه هم کړی دا وضربت علیکم الذلہ او ټاپت علیهم الذلہ او ټاپشو ټاپا کړی شو بدای باندې ذلت خواری والمسکنتو فقری ظاهریم خوارو دړم خوارو ځنه سره ظاهر کې خوارو خود زړه موړي پښتانه وای اوګه سترګې نه مړیږي اوګه اوګه ګډه سکی مړیږي نو دیوم په ګډه اوګه شو مسترګې اوګه شوې دواړه اوګه شو يهودي وې دوی تر روانو په پونو باندې خاطو په پونو باندې خاطر روانو انو يهودي پلار چې دین هغه په یو پونه خپګ دي او یو پریدي په بل باندې خپګ دي او زوی پاره پونه خپګ دي دا پلار دې زوی ته وي بچي پاره پونه خپمک د بیا ودی بوټو سولېږي بوټ پاره سولېږي هغه ورته بابا خبره ده صحیح ده خو بل ته رسول نشم پتلون مشلېږي دومره خوار خودي ضربت علیهم الذلہ هغه خوار رالل او غیث په موږ حکومت کې ولي موږ موږ پاتې نشون اوس زه په ما خبره ختم کړ جوابونه وشو هر څه وشو تاسو هغه خوار رالل او غنن په موږ باندې سکی حکومت کې ولي نن موږ موږ نه یو پاتې کنه نن موږ نه ګنده خړې جوړ شوې د مرداري ولري کول غواړو دنیا نه بے سه یو بے سه مونږ کې سا نشته چې چا کې سا نوي نو قوم چې کمنو مردار خلک ورځي نو مونږ به سه شوي یو مونږ کې روح نشته لري که روح وې په مونږ کې او په مونږ کې اصلي اسلام وې قسم په الله کې يهودي او یا بل لاغله په مونږ حکومت کړي ضربت علیهم الذلہ تا پکړې شو په دی باندې واله شو په دی باندې ذلت والمسکنه او خواري او وخت شو دی په غوسه کې د طرفه د الله نه غیر المغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم دا الله نعمتونه بدل کړل ګور ورته چې چا ترنجبین فکر فکر چې چا ترنجبین او نوړز هغه بدل کو دا غي بځای مولای ته پر اوم د الله نعمت وغه سکو واغستو نو هغه باندې خو غضب وشو او چې چا د الله لوی نعمت قران پرې خود او د لارډ میکال او د جمهوریت نظام راواغستو نو هغه منعوم علیه می ډیر خپل شاباس خپل انصاف دی باو بغضب من الله او تشدی په غوسه کې د طرف د الله نه ذالک بیانهم کانوا یکفرون بیاات الله دار دی وجنا چې یقینا د انکار کو پات الله د الله نه ويقتلون النبيين بغیر الحق او وجل پیغمبران به جرمه پیغمبران سو جرمي خو قتل دو قسمه یو جایز یو بل ناجایز دی دا انبیاء او قتل دای ته هم پتا و چې مونږه په ناجایز وجنو دای ته هم پتا و چې په ناجایز وجنو ويقتلون النبينا بغیر الحق قسم یادر دګری نو خدای ست چې مونږ ته خپه ترانو ان الذين امنوا تتمرد دي خطاب ختمي نو ان الذين امنوا بطور تتمو یو قاعده واورا چې په نوم کار نکي که په نوم یو سړی وي مؤمن ما شناختی کارت کې مې دي چې مسلمان پاسپورت کې مې دي چې مسلمان په نوم یو سړی و يهودي ما په نوم یو سړی و عیسائی ما او فرنګي ما په نومونو باندې کار نکېږي په میدان کې با د ایمان کار کول غواړي په لقبونو باندې کار نکېږي تم سراپا گفتار وو سراپا کردار تش په نوم باندې نه کیږي چې وای د مې مؤمنه ما او د مې مسلمانه ما او په شناختی کارت کې مسلمانم نه په عمل با او په عقیده باندې به ایمان خودل غواړي خکاره و چې کمنو ایمان خودل غواړي نو په لقب باندې کار نه کیږي کردار په میدان کې وخایا ان الذين امنوا يقينا کسان چې غیظ تاول ایمان کوي من امن نه ماده په اعتراض وکړه چې اسم او خبر یو شو امنو چې هغه چې کمندونو داول ایمان کوي او کسان هادو چې هغه يهوديان دي ان راګرځیدل موسی عليه السلام سره والنصارى او عیسایان فرنګیان وصابئینا او آتش پرست یا وصابینا د ملائکو عبادت کوونکی یا وصابین او ریدون کی د حق دیننا چې بس سوق د دینه د حق نه واړي نه غصابی دی وصابینا من امن بالله چا چې ایمان راوړ په الله باندې یعنی د سړنه ایمان راوړو که ارسوک ته که يهودي دی که فرنګي دی او که صحابي دی که هندو دی که سیک دی که ډوګرا دی ار یو دی خو چې هغه چې کمدنو په الله ایمان راړو نیک عمل وکړو بس تیر تیر بد عملی بو تعالی سکی معاف چا چې ایمان راړو په الله باندې او پر درستانه باندې والیوم الاخر او پر درستانه باندې وعمل صالحان او عملو کې نه فلاو مجرو من دربهم نو دای له مزدوری دای دا پنځ درب دای باندې الله مولا مزدوری ورکی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نو به یرا بدای او نو به دی غم کوي هیڅ یرا او هیڅ غم به سره ني ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نو به یرا دی باندې او نو به دی غم کوي وایزوان واذا خذنا میثاقکم د دې ځان دویمه طریقه د خطاب دویمه طریقه د بیان بنی اسرائیل ته چې په احسانات یې ونه منله نو سره قبایح ذکر کړي درې د پخوانو او سلور د وسانو درې د پخوانو په لیتای ذکر کړي او سلور د وسانو ذکر کړي دا پلیتای ولې ذکر کوي یو د دې لپاره چې دا پلیتای په يهودي کې د خدای نه وي خوخه نو یو مسلمانه شاهزاده پتاي کې نو تبم دا پلیتای د ځان لري کوي دویم د دې حکمت د پاره چې دای جامد مولیانو د پیرانو وا نو په دې باندې خلک دوکا کېدو نو چې تا به بیان کو نو خلکو به سابق صاحب ته قتل شاو خو نه مني هغه یو د دا بیان کی نو دا خلک برارستو کېدل نو لوګون ته کې د دې هغه ګندګۍ خلکو تخکارا کا د غلط درباری مولا داغه غلطیا خلکو ته سکا ښکارکا چې د داګي د داګي د داګي او خلق په دې پویا کا چې خلق په غلطو پس نه روانيږي دا پلان کې څه چې دی نو دی وازان کوی ته غورځي نو ته به سره ځان کوی ته غورځي دا کار مکو دا مکو نو غلطو پس مر روانيږي نو د دې وجنا د دې پلیتای ذکر کوي چې دا غلط دي نو دې ځان لمنه مونږه کوا اول د پخوانو پلیتای ذکر کوي اول وادي یې ماتې کړې وي څه ماتې کړو وادي یې ماتې کړې وي نو دا غي یو نمونه ذکر کوي چې الله ور سره په کوهی تور کې وعده کړی و او هغه څه کړی و ماته کړی و خو د پاره د ښکارا کولو قدرت یا غر په اوچت کو زور به کو خدا د احکاماتو مسله ده احکاماتو کې په مسلمان زور کول شي ایمان راوړلو کې په کافر زور نشي کولای چې شابه مسلمان شه خو چې مسلمان شي او ځلی نو چې موز نه کوي نو یو ټاست نه یستل شي چې زکات نه ور کوي نو لوګون ته کې پیش کول شي پاغه باندې بیا زور کیږي اما بیا زور کیږي دا احکاماتو مسله ده خذو ما تناکم عملو کوي باغ باندې چې درکړې مې دي تاسو ته مضبوطی باندې کله کیونی وي خذو ما تناکم بقوه واذکروا او یاد کیا چې دې بده کې عملو کوي او واذکروا درس او تدریس یو کوي ما دا سوچ فيه دې بده کې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کې د شرک نه نو ثم تولیتم ولقد علمتم الذين اعتدوا دیم پلیتی ولا ذکر کئ الهیل فی احکام الله دا الله په حکمونو کې اړی متری کول چلونه جوړول د دې دوه نمونه خي یو د خالی درځي والا او دویم د غوا د حلالې والا چې دې دوه احکامات کې چلونه کړیو دوه قسمه ولا خي نو ولقد علم اول د خالد ورځي خکار په الله بند کړو نو دا غینه نو روا کول د پاره هغه نو روا کول د پاره چلونه جوړول ځان لا چې دا خدا چلې او دا خدا چلې او چې حرام په کومه هله د ځان د پاره روا کوي نو هغه هله حرامه ده پوه شو چې په کومه هله ځان له څوک حرام څه کوي حلالي نو دغه هله حرام ده دې داسې هله کولې چې حرام په ځان له څوک حلالول ولقد علمتم الذين اعتدوا او یقینا پیجندل تاسو دا ځکه وې دی په ټولو دا خلک به دې په ټولو به جدا زمونږ نو څوک سین غاړي وو مونږ ته پته نشته دا څه په ټول به الله ور خې پیژنې خو والا قال علمتم الذين اعتذوا او یقینا معلوم تاسو ته کسان چې زیاتې کړو تاسو نه فورز د خالی کې چې تیرې کړو د خالی په تعظیم کې بیا مختلفې هلي ذکر شوی دي چې کله یو کولا او کله بل کولا چا به چې کمدنو جال لړه کو انو موګي به موګي به چې کمدنو د سین په غاړه تړلو او جال به چې کمدنو په هغه کې پروتو نو چې د اتوار شپه وشوه د خالی ورځې نور به ډوب شونه لړ ونه جال به راستو وی چې دا خو ما څه پرځ نیولې دي د اتوار په شپه خالی ورځ خو بان سره څه شو چا به دا چې چلو کو چې وړو کې ډډو کې به وکړنستو دی په لبه ډډو کنستو نو سین نه به وته ور فرامات کو نو میان خو راتلل راتلل راتلل نو دی په مازیګری کې لاړ نو روغون ته ور باندې کو ور په باندې شو نو چې بانګ به وي نو میان به پیدا خو مار څه پرځ دی ولې خپې خلا وبو کې دی وی هغه دا وخا په خپې خلا بس کې دی وبو کې دا خلا کله دی وی منګه خو اله چې کمنو دا کړی دي بیا چا بدن بدل شروع کو دي سین په غاړه وېسه کو او داس کو چې او داس په کونو داس به کو نو مېان خو به کی سر لدا الله امتحان راغلی دا الله په بیٹا کړه زما فکر نو وای دا له بوز دی بس خلی راځي د خدای باندې راځي منګه ننی وو دی بس راځي کارا نو دا رو رو دا خورش وا چې بيدینه مخ نشي وای نو خورشي نا خورش وا پوه نه شوي دا سادوګان دي نو جوړ شوي لکه څنګه چې زنګلونو والی ظاهرا او باطنا سادوګان شوي نو بلکې دا دي شو چې ظاهر د شادو او ادراک د انسان پوه شو خو ته پته لګیږي چې دوی شو ما شادو شو ظاهرا شکل د شادو شو نور عقل د چاو انسانانو نو یو بل ته قتل او شړل به بیا چې دا موږ سره راو کړل قتل به او شړل به یو بل ته قتل دا چې الله رب العزت تباہ او برباد کړل او درې ورځې ژوندیو او بیا ختم شو بیا ختم شوی دی معذب هغه عذاب د پاره چې کوم سيزي نه داغه نسل نیوي داغه نسل ني نو د دې نسل نو دا ځنګل کې چې کوم زناور دي شادوغان دي بيزوغان دا مستقل مخلوق دی دارون کوی زده دینه جوړ شوی مخو مونږ ته ته به جوړ شوی مونږ تینو جوړ شوی یا ما بین یدها د پاره د نږدو و ما خلفها او د پاره د لرو خلقو یعنی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی دا خبر ډیر لری لری ورسېدا چې پلان کې ځای کې د سنغاړو نه چې کمندونو شادوګان څه شي دي جوړ شي دي دا ډیره خورا شو نور لوم شو عبرت شو پماوید اصل للمتقین او نصیحت د پاره د ځان بچ کوونکو د حرامو نه چې څوک د حرامو نه ځان بچ کړي نو هغه له نصیحت شو مونږ کوو